په سختۍ سره سا ایستونکو ملائکو باندې قسم او په آسانه ویستونکو باندې قسم او په ګړندیو لامبو وهونکو باندې قسم بیا په منډه وړاندې کیدونکو باندې قسم بیا د چارو سمبالونکو باندې قسم یوم ترجف الراجفه ځینې زړونه به هغه ورځ رپېدونکي وي سترګې به یې ښکته وي دوی به وایي آیا موږ بیرته ړومبي حالت ته ورګرځېدونکي یو آیا کله چې موږ وراسته هډوکي یو ویل دا خو به ډېر تاواني ستنېدل وي مدینه کې تیرې دلې څو د عبادت لارې ډېرې سي له جابر رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ عیدګاه ته په تللو راتللو کې لاره بدلوله یعنی په یوه لاره به تلی او په بله لار به راتلی مينه فطري شوي دا لکه لکه ګلونه دي مينه فطري شوي دا لکه لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د نن د چهارشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې اووه ویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له یولسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د ننګرهار ولایت په غني خیلو کې اتلس تنه پولیس مړه او ټپیان شول او په حصارک ولسوالۍ کې ګډ دښمن د چاپې په مهال ګڼ کورونه ویجاړ دیارلس کلیوال شهیدان او ټپیان کړل د زابل ولایت په دایچوپان کې له دښمن سره درنه جګړه روانه ده درې شوبلې دوه ټنګونه یو موټر یې ویجاړ د قومندان په شمول یولس عسکر وژل شوي د غور ولایت په دولینه کې څلور قومندانان له خپلو اوولسو ملګرو او وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شول د غزنی ولایت په مرکز کې د خوږیاڼو په نقلي مرکز برید کې د امنیه قومندان په ګډون اووه تنه پولیس قتل، شپږ تنه نور ټپیان شول. اوس هم بشپړ خبرونه پرون سهار شاوخوا شپږ بجې د ننګرهار ولایت غني خېلو ولسوالۍ اړوند ډاګي پل سیمه کې په تیریدونکو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره کړه د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ووژل شول نهه تنه نور ټپیان شول. دغه راز تېر ماښام اته بجې د یادې ولسوالۍ مربوط غنیخیلو ولسوالۍ اړوند نریپول سیمه کې په تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو چې له امله یې درې تنه پولیس ټپیان شول. همداراز د یاد ولایت د حصارک ولسوالۍ اړوند سرندو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چپې ووهلې. ګډ دښمن د چپې په مهال د کورونو دروازې په بمونو والوزولې، کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل او خلکو ته یې درانه زیانونه واړول. دغه راز امریکایي اشغالګرو په سیمه کې د خلکو په کورونو وحشانه بمبارۍ هم ترسره کړې چې له امله یې ګڼ کورونه ویجاړ پرون سهار د یادې ولسوالۍ مرکز ته ورسېده. د همدې ولایت درغنداب ولسوالۍ له چارلارو بیا د چوپان ولسوالۍ تر بایلوغ سیمې پورې پرون ورځ په مزدور دښمن د شپږو خښکلای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې له امله یې درې شوبلې او دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ د قومندان نور محمد په شمول یولس تنه مزدور عسکري ځای پر ځای ووژل شول پرون سهار د دایچوپان ولسوالۍ د بایلوغ په سیمه کې په مزدور دښمن د مجاهدینو له لورې سخته جګړه پیل شوه چې اوس هم په شدت سره دوام لري. تر دې مهاله د دښمن یو رنجر موټر ویجاړ او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د نوبهار ولسوالۍ اړوند د لوړګي د شیخو له هدیرې سره بیګا شپه یولس بجې د مزدور عسکرو په رنجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله رینجر موټر او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ټوټه ټوټه شول د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې څلور تنه مشهور قومندانان له خپلو اوولس تنو ملګرو او وسلو سره د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول له سیمې نه زموږ همکار وایي قومندان ادریس او قومندان عبدالبصیر د یادې ولسوالۍ د خواجګان د سیمې اوسېدونکي له اووه تنه اربکیانو سره تسلیم شول او قومندان ګل احمد د یادې ولسوالۍ د غسارک سیمې اوسېدونکی له درې تنو اربکیانو سره تسلیم شو او محمد د غلام زوی د یادې ولسوالۍ اړوند د سلیمان د سیمې اوسېدونکی له دوه تن اربکیانو سره تسلیم شو نوموړو له ځان سره درې میله پیکا ماشیندارونه پنځلس کلشنکوپونه دوه راکټونه هم مجاهدینو ته رارسولي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګي ادارې لیکو ته ور نه شي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ ته ادامه ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو دریغ ونه کړي همداراز د یاد ولایت د تیوري ولسوالۍ اړوند د پایسار په سیمه کې مجاهدینو په اربکیانو وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د سهار تر څلورو بجو پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل، پنځه تنه نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت مرکز اړوند کارې سیمه کې د مزدور دښمن په هغه مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو کارند برید ترسره کړ چې دښمن د خوږیاڼو ولسوالۍ د مرکز نوم ورباندې ایښی و خبر وايي نښتې د سهار تر څلورو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د امنیه قومندان منیر په ګډون اووه تنه پولیس ووژل شول شپږ تنه نور ټپیان شول په خبر کې ویل شوي چې نوموړی امنیه قومندان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او ډیر وحشي کس وو چي په وژل کیدو سره به یې مظلوم ولس د آرام ساه واخلي په نښته کې یو تن مجاهد هم سربیرن ټپي شو د یادولو وړ ده چې یاده ولسوالي پنځه کاله مخکې فتح شوه او لا هم په بشپړه توګه د مجاهدینو په کنټرول کې ده همداراز د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند امین کلا سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه د معلوماتو په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د شپږم کیمپ په سیمه کې د مزدور اربکیانو په رینجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره شپږ تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل څلور تنه نور ژوبل شول همداراز په یاده سیمه کې د اربکي قومندان ناني په کورولا موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې نوموړی قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل شو د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د جګر په سیمه کې د مزدور عسکرو د قطعې د قومندان ابراهیم په رینجر موټر د خټکړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او په کې قومندان ابراهیم له خپلو پنځو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل شو د یاد ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د یوسف نیکه له سیمې د ارغسان ولسوالۍ دوام تر سیمې پورې ټوله سیمه د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې فتح شوه یادې سیمې د سالیسیون او بتو په دوو ناوو مشتمله ده چې پکې د اربکیانو پنځه ویشت کلي ګڼ شمېر پوستې او مرکزونه او د شمس الله او کلا په نامه دوې مهمې پوستې پکښې وې چې په بشپړه توګه فتح شوې. د کلا د پوستې مزدور قومندان امین الله ووژل شو کلاشینکوف او چانټه یې مجاهدینو ترلاسه کړل او پاتې نور اربکیان په تیښته ولاړل همداراز د شمس الله په پوسته کې یو رینجر موټر د مجاهدینو لاس ته ورغلی اوس یادې سیمې په بشپړه توګه د مجاهدینو تر واک لاندې دي مجاهدینو په کندهار ولایت کې دوه پلانونه ترتیب کړي چې یو یې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د دښمن پر مخ ترینکوټ ته د غځېدلي سړک بندول و او بل د معروف ولسوالۍ د یادې سیمې فتح کول و چې لله الحمد دواړه پلانونه په بشپړه کمیابۍ سره ترسره شول د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې د مزدور قومندان احمدشاه په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره پورې یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت د قومندان احمد شاه په شمول اته تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل شول. همداراز د دښمن یو ټانګ، یو هشتا دودو، دوه راکټونه، درې کلاشنکوپونه او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي او یو ټانګ یې سوځول شوی. په پیښه کې پنځه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یادې ولسوالۍ اړوند د خواجه خدر په سیمه کې پرون ماسپښین ناوخته څلور بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، دوه ساعته یې دوام وکړ. د برید په پایله کې یو کاماز موټر او یو ټانګ ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د بغلان ولایت پولې خمرو ولسوالۍ اړوند بابا نظر سیمه کې د محمد خان په نوم بیس او ورسره په څنګ کې په دفاعي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه وکړل د معلومات له مخې په دغه بریدونو کې درې تن عسکر ووژل شول شپږ تنه نور ټپیان دي دغه راز د مزدور دښمن په هغو عسکرو هم مجاهدینو برید وکړ چې یاد بیس او پوستې ته د کومک په موخه را روان وو د خبر په اساس د برید په پایله کې د کمکي عسکرو یو ټانګ ویجاړ، عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول د ناقل آباد او ډبرو پله په سیمو کې د مزدوري اردو او پولیسو په درو پوستو مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند پولې قنداري سیمه کې په شریرو اربکیانو داسې مهال برید وشو چې په سراچه ډوله موټر کې سپاره له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو خبر وايي د برید په پایله کې موټر ویجاړ شپږ تنه اربکیان ووژل شول یو میل پیکا ماشیندار یو میل کلاشینکوپ یوه مخابره او یو شمېر مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي همداراز د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغونشار سیمه کې د غره د سر پوستې په عسکرو چې پلي روانو د اسلامي امارت مجاهدینو د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو دوه تنه نور ټپیان شول د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان تېره شپه شاوخوا دوې بجې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند مرکزي ودانۍ ته نږدې شیرازي بابا سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو ځپونکی برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې د پوستې قومندان محب الله او درې تنه اربکیان ووژل شول، یو ژوبل، یو بل ژوندی ونیول شو. دغه راز پوسته په ټولیزه توګه ویجاړه، یوه عراده موټر، یو میل پیکا ماشیندار، یوه قبضه راکټ، شپږ میله کلاشینکوپونه، یو نارنجک انداز، په زیات اندازه مهمات او نور نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل همدارنګه په ورته مهال د حمزه خیلو سیمه کې هم د ولسوالۍ په دفاعي پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د بادغیس ولایت د سنګ اتیش ولسوالۍ اړوند د اچکه په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې درې ساعتونه یې دوام وکړ په پایله کې یو مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی او وروستی خبر دا چې د بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند شهرک ترکمني سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د خبر په اساس په دغه برید کې پوسته ویجاړه، درې تنه اربکیان ټپیان شول.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 کشاف وایي په عملی میدان کې تپ تور او په دواړو سترګو ړوند وي زموږ قیام الدین خان چې ځان ته کشاف وایي تر اوسه یې په افغانستان کې د امریکایانو پوځي شتون، د هغوی ټانکونه، د هغوی بنګنې الوتکې، د هغوی بمبار کړوونکی درزهار او بالاخره د هغوی برګ بیرغ چې په امریکایي اډو باندې ټالۍ وهي او ټول افغانان یې وینې مګر کشاف صاحب تر اوسه دغه غرونه غرونه حقایق نه دي کشف کړي. همدا پرون مې د قیام الدین کشاف هغه وینا ولوستله کوم چې یې په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډې ته وړاندې کړې ده. کشاف پر ځای د دې چې د مقتضي الحال والمقام موافق د افغانستان مسئلې ته له شرعي او علمي اړخه وګوري، خپل تقریر یې په ژړا او انګولا پیل کړ. د شعور پر ځای یې عواطف غږولي دي. د ټولو وژنو او ملکي تلفاتو د ملامتیا ګوته یې طالبانو ته نیولې او ویلي یې دي چې په دې هېواد کې یوازې په چاودنو او د ده په خبره انتحاري بریدونو کې خلک وژل کېږي او نوره کراره کراري ده. د کشاف په خبره کې تر ټولو عجیبه خو دا وه چې په اوږده وینا کې یې تر پایه د امریکا نوم هسې د نمونې لپاره هم نه دی یاد کړی. آیا کشاف واقعا د امریکا په پوځي شتون خبر نه دی او که یې ځان ناګار اچولی؟ نه پوهیږو تر څو به د یو بل سترګو ته خاورې شیندو او غلطول به کوو. که د سعودي عالمان تیر ایستل شي او دا نظر ورکړل شي چې دلته بل هیڅ کیسه نشته یوازې د طالب او اشرف غني جنګ دی اخر دا خپل ولس به څنګه خطا باسي چې څلېرویشت ساعته یې په غوږ کې امریکایي بونګنې طیارې بونګیږي؟ هغه اولس چې په شپه کې څو ځلې یې د امریکایي چورلکو غورهار له خوبه پاڅوي او همیشه د امریکایي الوتکو په بمبار کې ورته ځاني او مالي زیان اوړي. کشاف صاحب خیر که په غوږو کې دې مالوچ تخته کړي او د بنګنو اواز نه اورې، خیر که کشف دې دومره کمزوری دی چې د بګرام، کندهار، خوست او نورو ښارونو څو فرسنګه پراخې امریکایي اډې هم په نظر نه درځي، خو یو مخ هم د انکار او تجاهل پر غونډۍ مه کښېنه، که بل ځل دې داسې وینا کوله، خیر دی لږ تر لږه یو ځل خو د امریکا نوم هم پکې یادوه، چې دلته امریکایي عسکر هم شتون لري، که نه خلک به در پوه شي، چې سړي ډالر خوړلي او د حق السکوت پیسو یې ژبه د یرغلګرو په یادونه ګونګه کړې ده.